بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمن اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د مانځه کولو مکمله طریقه بیان شي چې مونځ باید په کومه طریقه بیان شي د دین وروسته بیا د مانځه واجبات همدارنګه فرائض ارکان شرایط مفسدات مکروهات مستحبات سنن انشاءالله په دې باندې به تفصیلي بله خپرونه انشاءالله زموږ په مخه کې وي چې کله زموږ یو مسلمان رور یا زموږ مسلمانه خور قصد کوي چې د الله حضور ته ودرېږي او مونځ وکړي نو لومړی باید جامې او ځان پاک کړي زړه د دنیا د کارونو نه بېغمه کړي ځکه که د دنیا په معاملاتو کې انسان راګیر وي نو توجه به د دنیا کاروبار ته وي او لمونځ به د زړه په مینه ادا نشي او ته چې مونځ کوې د خپل رب ته درېږې باید چې مونځ د زړه په مینه وکړې او خپل راز او نیاز الله سره شریک کړې د هغې نه به وروسته نیغ ودرېږي چې د هر وخت مونځ کوي د هغه وخت نیت دې وکړي نیت که په ژبه باندې وي او که نیت په زړه باندې وي خو نیت کول ضروري دي. ځینې زمونږ ورونه دي چې کله جمع ته راځي نو په نیت تړلو باندې د دیو نه رکات تیریږي نه په زړه کې وګرځوه چې دا څلور رکاته مونځ یا د مازیګر یا د ماسپښین یا د ماښام زه ادا کوم نو نیت که په ژبه وي او که په زړه وي مانځه ته چې ودرېږي نو باید ډیر په اخلاص او په صداقت سره او ډیر په عاجزي سره خپل الله ته ودرېږي چې کله یې لاسونه د غوږونو نه راښکته کړه نو ښي لاس دې په چپ لاس باندې کیږي او دا دعا دې ووایي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک پاکی د تا لره یا الله سره د ستاینې ستا مبارک دی نوم ستا او لوړ دی شان ستا او نشته وړ د عبادت پرته له تانه بل څوک وړ د عبادت نشته دی نو کله چې سبحانک اللهم ولوستله له دې نه پس که ځان ته لمونځ کوي او که امام وي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی ووایي او د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه وروسته بسم الله الرحمن الرحیم دی ووایي او بیا د سورې فاتحه یعنی الحمدلله ولولي خو زموږ هغه ورونه چې امام پسې اقتدا کړې وي مقتدي وي نو دوی باندې بیا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او د بسم الله الرحمن الرحیم لوستل نشته دی صرف سبحانک اللهم دې هغوی ولولي او په دې دې اکتفا وکړي که امام وي او که ځان ته لمونځ کوونکي نو هغوی د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم ضرور ووایي چې هغه زمونږ پروردګار او زمونږ پالونکی دی او همدارنګه د ټولو عالمیانو پالونکی دی زیات مهربان او رحم والا دی او هغه الله چې هغه سختن او مالک د قیامت د ورځې دی یوازې تا لره عبادت کوو او یوازې له تا څخه مدد غواړو موږ ته سمه لاره وښایه لاره د هغه کسانو چې تا پر هغوی احسان کړی دی نه لار د هغو کسانو چې تا په هغوی قهر کړی دی او نه لار د هغه کسانو چې هغوی لار ورکې دي او لاره یې ورکه کړې ده نو چې کله سورې فاتحه ولوستله د سورې فاتحې د ختمېدو په وخت کې باید آمین ویل شي آمین دی وایي د دې نه وروسته دی د قرآن کریم څه برخه چې د درې لنډو آیتونو یا یو اوږد آیت په اندازه وي هغه دی ولولي له هغې وروسته دې الله اکبر ووایي او رکو ته دې ښکته شي چې کله سورت یا درې آیتونه همدارنګه یا یو اوږد آیت ولستو نو الله اکبر دې ووایي رکو ته دې راښکته شي او په رکو کې دې درې ځلې سبحان ربی العظیم ووایي په رکو کې باید درې ځلې سبحان ربی العظیم ووایي خو په رکو او سجده کې د درې ځلو نه زیات سبحان ربی الاعلی او سبحان ربی العظیم ویل جایز دي مګر باید هغه طاق ولولي یا به یې درې ځلې وایي یا به یې پنځه ځلې وایي او یا اووه ځلې یا نهه یا یولس ځلې د رکو په وخت کې باید ملا او سر ټول د تختې په شان سره یو برابر وي بیا دې د رکو نه د پورته کېدو په وخت کې قومه وکړي الله اکبر دې ووایي د رکو نه دې پورته شي او په قومه کې دې دا کلمات ووایي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله تعالی د هغه چا خبره اوري چې د هغه ستاینه کوي ای زموږ ربه ستاینې یوازې تا لره دي او کولی شي چې د دې نه وروسته دا کلمه هم وایي حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی نو نیغ دې ودرېږي اوس په دې باندې پوه شو چې قومه څه ته وایي قومه د رکو نه پس دومره ودرېدل چې دغه الفاظ پکې په سمه توګه وویل شي چې سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد خو له بده مرغه نن ورځ موږ وینو چې زموږ خویندې یا زموږ ورونه د هغو د مانځه طریقه بلکل خلاف د طریقې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اکثر خو د رکو نه سر نه اوچته یي ډارک سجدې ته ځي او که د رکو نه سر اوچته یي هغه هم ډېر زیات محدود دا خو لا پرېږده چې ډېره په سمه طریقه باندې په هغه کې دا ولوستل شي چې سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد او د اکثرو فقهاو په نس باندې تعدیل د ارکانو واجب دی چې تعدیل د ارکانو ونه شو واجب دی په قصد پرېښود اصلا مونځ نه دی شوی بیا دې الله اکبر وایي او سجدې ته دې ښکته شي سجدې ته د ښکته کېدو په وخت کې په ځمکه باندې دې لومړی خپل زنګنونه ولګوي بیا به خپل لاسونه ولګوي ورپسې به تندی ولګوي او د هغه نه وروسته پوزه کله چې سجدې ته ښکته شي نو درې ځلې دې سبحان ربی الاعلی ووایي او کولی شي چې د دې نه زیات پنځه ځله اووه ځله نهه ځله یولس ځلې هم ووایي خو امام به په درې ځلو باندې اکتفا کوي چې کله اوله سجده کې درې ځلې سبحان ربی الاعلی ولستل نو بیا دې الله اکبر ووایي کیدی نی د دوو سجدو په منځ کې د جلسه وکړي جلسه د دوو سجدو ترمنځ په دومره اندازه کیناستل چې اندامونه یې په ځای شي او دغه دعا پکې درې ځله تکرار شي چې رب اغفر لي چې کله اوله سجده وکړي الله اکبر دې ووایي په دومره اندازه دې کینې چې ټول اعضا د هغه او ټول اندامونه یې په ځای شي او دومره ځای چې پکې رب اغفر لي درې وارې ولوستل شي موږ نن د سجدې نه صرف دومره سر د ځمکې نه راپورته کړو او بیرته دویمې سجدې ته ورځو دا مونځ اصلا نه کیږي اکثرې زمونږ خویندې او همدارنګه زمونږ ورونه په دې مرض باندې مبتلا دي الله دې پې رحم وکړي د سجدې نه سر راپورته کړي غیر د دې چې هغه په ځمکه باندې صحیح کینی او درې ځلې رب اغفرلي ووایي صرف سر راپورته کړي او بیرته سجدې ته لاړ شي ټول فقها په دې باندې متفق دي که هغه بیرته سر ځمکې ته نږدې و نو د دې سجده نه ده شوې اصلا د دې مونځ نه دی شوی نو چې جلسه یې وکړه بیا به دوهمې سجدې ته ښکته شي په دوهمه سجده کې دی بیا درې ځلې سبحان ربی الاعلی وایي او بیا دی الله اکبر وایي او بل رکات ته به راپورته شي نو یو رکات ختم شو د دویم رکات په شروع کې به اول بسم الله الرحمن الرحیم ووایي چې بسم الله الرحمن الرحیم یې ولوسته د دې نه به وروسته بیا سورې فاتحه الحمدلله ولولي د سورې فاتحې له لوستلو وروسته به یو صورت یا د قرآن کریم څه برخه ولولي بیا دې الله اکبر وایي او رکو ته دې ښکته شي په رکو کې به بیا درې ځلې سبحان ربی العظیم وایي او بیا به پورته شي قومه دې وکړي امام به سمع الله لمن حمده او مقتدی به ربنا لک الحمد وایي هغه څوک چې امام دی هغه به صرف سمع الله لمن حمده وایي او څوک چې مقتدي دی هغه به سمع الله لمن حمیده نه وایي بلکې امام چې کله سمع الله لمن حمیده ویلي دا به ربنا لک الحمد وایي او که ځان ته یې کوو نو هغه به دواړه لولي هم به سمع الله لمن حمیده وایي او هم به ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه دا به هم لولي چې کله په دویم رکعت کې د رکوع نه پورته شه قومه یې وکړه بیا به الله اکبر وایي او سجدې ته به ښکته شي لومړی به یوه سجده وکړي او په اوله سجده کې به کم نه کم درې ځلې سبحان ربی الاعلی ووایي بیا به الله اکبر ووایي او دویمې سجدې نه به مخکې کینی یعنی جلسه به وکړي درې ځلې به دا دعا ولولي چې رب اغفر لي بیا به الله اکبر ووایي دویمې سجدې ته دې لاړ شي د دویمې سجدې نه به وروسته قاعده شروع کړي چې هغه اوله قاعده ده که دا مونځ د دې څلور رکاتي وي او آخره قاعده ده که دا مونځ د دې دوه رکاتي وي نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو مونځ د اسلام د مقدس دین ډیر مهم رکن دی او په مانځه باندې الله رب العزت د انسان نه ډیر زیات خوشحالیږي ځکه دا د خپل رب سره راز و نیاز کوي نو چې مونځ کوئ ډیر په تزرو سره ډیر په عاجزي سره خپل پروردګار ته ودرېږئ اول مونځ یاد کړئ چې مونځ باید څنګه وشي دا کومه طریقه چې ما تاسو ته بیان کړه انشاءالله په دې باندې به ډېر زیات زه وغږېږم خدای مختصره طریقه ده الله ته ودرېږئ او د خپل راز و نیاز الله سره شریک کړئ ډېر په عاجزي سره پروردګار ته ودرېږئ د خپل رکوع سمه وکړئ د خپل قومه سمه وکړئ همدارنګه سجده سمه وکړئ جلسه سمه وکړئ تر څو چې دا ستاسو مونځ د الله رب العزت په دربار کې قبول شي داسې نه خدای مه کړه چې موږ تاسو په دنیا کې مونځ کوو زحمت وباسو او داسې وکړو راشو مانځه ته ودرېږه او هغه مونځ په موږ او تاسو باندې لعنت ووایي داسې نه بلکې داسې مونځ چې په هغه مونځ باندې خپل پروردګار د خپل ځان نه راضي کړئ په دین کې شرم نشته بلکه شرم په دې کې ده چې ته ناپوهه یې او د چا نه پوښتنه نه کوې چې نه پوهېږې لاړ شئ او چاته کښېنه مونځ د هغه نه په سمه طریقه باندې یاد کړه تر څو د آخرت په ورځ د الله رب العزت په دربار کې روسیا او شرمنده نه وي نو قدرمن اورېدونکو را به شو دمې ته دمې نه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ نو چې کله په دویم رکات کې کیناست نو لومړی به هغه تشهد ولولي تشهد یعنی اتحیات اتحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ده تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ټولې ستاینې ټول حمدونه قولی عبادتونه بدنی عبادتونه الله تعالی لره دي سلامتیا له هر آفته دې وي تا لره ای پیغمبره او رحمت د الله تعالی دې وي په تا ای پیغمبره او ډیر خیرونه او برکتونه د الله دی وي په تا ای پیغمبره او سلامتیا له ټولو آفتونه دی وي په مونږ او په نیکو بندګانو د الله زه شاهدي ورکوم په دې چې بېشکه نشته داسې ذات چې عبادت یې کیږي بې له الله څخه او زه شاهدي ورکوم چې رښتیا سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول دی نو که مونځ څلور رکاتي وي لکه د ماسپښین د مازیګر د ماسوتن مونځ یا درې رکاتي وي لکه د ماښام مونځ نو په همدې باندې د اکتفا او بسوالی وکړي یعنی په اوله قاعده کې د صرف تشهد ووایي او په آخره قاعده کې به درود او دعا دواړه ووایي او که مونځ دوه رکاتي وي لکه د سهار مونځ یا هغه نفلي منځونه چې تاسو کوئ نو چې کله تشهد ووایي د تشهد نه به وروسته بیا درود هم وایي او هغه دعا چې په آخر کې د هغه به هم لولئ بیا به سلام ګرځوئ چې کله یې اتحیات ولوستله نو پورته دې شي دریم رکات ته په همغه طریقه چې ما تاسو ته ذکر کړل دریم رکات دې وکړي بیا دې څلورم رکات کې چې کله کیناسته او تشهد یې ولسته د تشهد نه به وروسته دا درود ولولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد یا الله رحمت ولیږې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه په اولاده لکه تا چې رحمت لیږلی و په ابراهیم علیه السلام او د هغه په اولاده بېشکه ته لوی ستایل شوی ذات له دې وروسته به دا دعا او دا درود ولولي اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید یا الله برکت ولیږي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه په اولاده لکه تا چې برکت لیږلی و په ابراهیم علیه السلام او د هغه په اولاد او السلام علیکم ورحمت الله دی ووایي ورپسې د چپ طرف ته مخ وګرځوي او السلام علیکم ورحمت الله دی ووایي او خپل مونځ به ختم کړي او د مانځه د ادا کولو نه به وروسته دا دعا ولولي اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ای الله ته دې زمانې له هر قسم عیبونو آفتونو او بحرانونو او حادثو نه په امن یې او د ټول جهان امن او ساتنه له حادثو او زمانې د آفتونو او بحرانونو نه له تا څخه ده یعنې ته نجات ورکوي ستا شان تر هغه ډیر لوړ او لوی دی کوم چې ظالمان او کافران فکر کوي ای د لوی احسان خاونده نورې دعاګانې هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقل شوي دي یو څو یادونو ته قدرمنو اوریدونکو متوجه اوسئ څو ټکو ته سجدې نه د پورته کېدو په وخت کې به اول لاس بیا سر بیا ورپسې زنګنونه پورته کړئ د دوهم رکعت د شروع کېدو نه مخکې که امام وي او که یوازې لمونځ کوونکی باید بسم الله الرحمن الرحیم ووایي یعنې د سورې فاتحې نه به مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وایي که چیرې لمونځ څلور رکاتي وي نو د لومړي دوه رکاتونو وروسته دې یوازې اتحیات ووایي یعنې په اوله قاعده کې د یوازې اتحیات ووایي او که مونځ دوه رکعتي وي نو په آخرۍ قاعده کې اتحیات و درود شریف او دعا ویل سنت دي همدا قسم به ټول مونځ ادا کړي او که چیرې مونځ وتر مونځ وي لکه په ماسخوتن کې چې کوو نو د آخري رکعت د ختمېدو نه وروسته او د رکو د ادا کولو نه مخکې چې کله سورې فاتحه ولولي د سورې فاتحې نه وروسته یو سورت ولولي بیا به لاسونه غوږو ته پورته کړي او دعای قنوت به ولولي دعای قنوت دا ده اللهم انا نستعینک ونستغفرك ونؤمن بك ونتوکل علیک ونثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابک بالکفار ملحق یا الله موږ له تا نه د مرستې غوښتونکي یو له تا څخه هدایت غواړو او لارښوونه غواړو له تا څخه د بښنې غوښتونکي یو پر تا ایمان لرو پر تا توکل کوو ستا ښه ستاینه کوو ستا شکر ادا کوو ستا ناشکري نه کوو څوک چې ستا ناشکري او نافرمانی وکړي هغه موږ پرېږدو هغو سره هیڅ اړیکې نه ساتو یا الله موږ ستا عبادت کوو او تا ته لمونځ کوو تا ته سجده کوو ستا په لور زغلو ستا د حکم په ځای کولو لپاره تیار یو ستا د رحمت لیوال یو او ستا له عذاب څخه په ویره کې یو بېشکه ستا عذاب کافرانو ته ورسېدونکی دی خامخا به هغوی ته رسیږي دا ټولې وعدې چې کله وتر وکړو الله سره وکړو خو چې کله ورځ شي بیا ټول د الله رب العزت د اوامرو نه په سرغړونه کې ګرفتار یو دا ټوله وعده د اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمنو بک ونتوکل علیک ټول وعده د الله سره خو د ورځني په ژوند کې ټول بیا د رب العزت د اوامرو نه سرکشي کوو او خپل وعده کې الله سره خلاف کوو که چیرې څوک په مانځه کې دعای قنوت هیر کړي نو په هغه باندې سجدې سهوه لازمه ده چې په دې باندې به غږیږو انشاءالله او که چاته دعای قنوت نه وي زده نو هغه د اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه اب تبارکت ربنا وتعالیت او د سړي او د ښځې په مانځه کې تقریبا لس فرقونه دي چې انشاءالله په نورو خپرونو کې به هغه تاسو ته تفصیلي بیان شي نو په دې هیله چې په ډیر غور سره دا خپرونه اوریدلي او مونځ هم په صحیح توګه ادا شي او یاد کړئ نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پا پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه